آیا دا خلک ستا د رب رحمت تقسیموي د دنیا په ژوند کې د دوی د گزاران ذریعہ خو مونږ د دوی په منځ کې تقسیم کړی دي او په دوی کې مو زینو خلکو لا په زینو خلکو باندې ډېری اوچتي درجه ورکړي دي د پاره د دې چې د یو بل نه خدمت واخلي او ستا د رب رحمت یعنی پیغمبري د هغه دولت نه زیات قیمتي دي کم چې د دوی سرداران جمع کوي